منصوص دی دی وجنا اتیان حاجی تا فعالت الحیض کې حرام قطعی ها یو خبره ده د حرام قطعی ده خو یو سره مستحیل ده حلال غاړي نو د ته کافر ویل پکار د کنه د پکار نو ظاهرا دا معلومه کی چې دا الله حرام کړو ته حلال وای نو دا سره کافر دی حرام ته حلال وای حلال ته حرام وای سره کافر کیږي الله یو شی حرام کړی ويسالونك عن المعيز قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المعيز حرام قطعی دی او حرام قطعی ته د حلال غړي دا یقینا کفر دی تکفیر جائز دا شری خود در مختار کې دا لیکلي چې دا تکفیر دلته نه ده پکار تکفیر کې لږ احتیاط ډېر پکار دی ځکه دا اتیان د حایزه چې دا فی نفسی قبیح لعینه نه ده بلکې دا قبیح لغیره ده د بل د وجنا حرمت پرې کې راغله ده ځکه دا اذن په وجبانه تحریم ده نو خود د خزه د منکوحه ده لیکن د ازل په وجبان تحریم راغله نو چې کله وشي کې قباحت لعینه نه وي بلکې قباحت لغیره وي نو تکفیر کې لیک احتیاط پکار دی خو تکفیر کې احتیاط پکار ته حرام قطعی ارتکاب او د ګناه کبیره ارتکاب یقینا دی خبر پوه شو مستحیل تا کافر ویل جائز که غیر جائز دا ځانه مسله شو لیکن فی نفسی اتیان د حاجی بالکل حرام قطعی ارتکاب د کبیره ده دا یو مسله دویم مرتکب د کبیره شو حرام وکړو نو د د پاره څه کولی پکار دی د دې ګنا نه پښ کېدو د پاره څه پکار دی نو دایمه اربعو پر ځبانی قول یو دا دی چې د مرتکب د کبیره ګرځیدل د دې توبه واسي بغیر د توبې نه عفو ممکن نه ده توبه وې څه کده الله خو وي الله وتعفو او دویم قول د امام محمد د شوافی یعنی توبه دی وباسي او کفاره به ورکړي دی به کفاره ورکړي اصل د احناف پرځبانی کفاره مستحب او بچ کېدل د ګنا نه دا په توبې سره کېږي په دینارونو په درهمونو ورکول باندې الله نه راضي کېږي توبه وستو باندې الله راضي کېږي ځکه ارتکاب د کبیره ده همغه د د دینار د جرمانه ورکولو نه منکر نه بلکې موږ دې ته مستحب وو غیر مقلدینو دا اشکال بې ځای ده حدیث کې کفاره راغلی ده احناف کفاره نه مني موږ د ګناه کبیره ارتکاب عفا کېدل بغیر له توبې نه ممکن نه دی ها دا دینار نصف دینار خمسه دینار دا په تور کفاره او په تور جرمانه ده څه سزا هم په کار ده مالی غرامت چاینده د حرکتونه کی حنف ته معاف کېدل ارتکاب د کبیره بیا په پیسو ورکول باندې نه مات کی هغه توبه وستل پکار دی او پر روایتونو کې په خپل استراب هم د کله وای دینار کله نصف دینار کله خمسه دینار استراب هم شته فلذیات امرات وای عائزن نو توبه جو مباسی ایت صدق بدینار او نصف دینار نو قال بدو دا که روایت سیا قال دینار او نصف دینار وربما لم يرفعوا شعبا یو روایت دا چې اذا صاحب فی اول الدم اول دم منقطع شو نو اول یو څور دي تحمل او صبر کول خاول پکارو او د صبر اونکړو دینار توبه دی وباسي دینار دی ورکی و اذا صاب فی انقطاع الدم انقطاع د دم کې روزه با پکې ډیری تیر شي وی غلطی د دلو شوا بیا نصف دینار نو دینار او نصف دینار دا په تور کفاره ده لیکن علی سبیل استحباب توبه نو باسي نه معاف کی توبه دی باسي ځکه مرتکب د کبیره ګرځیدل وبه قال حدثنا محمد ايتصدق بخمسي دينارنا دیو دینار دو خمس دی ورکی نو کله خمسه دینار راځي کله نصف دینار راځي کله دینار راځي بیا تطبیقونه کو نو نو بهتر بدای چې دا کفاره په تور استحباب او توبه وستل د پاره د عفو کېدو د ګناه باو هر راجل یې سیو د فر رجل یصيب منها ما دون الجماع موږ د مباشرت طرق ذکر کړو د حاجی سره یو د مباشرت د رجل مع الحائزه ما فوق الازار په جامو کې نو دا بالکل جائز مزاجعه الرجل مع زوجها په جامو کې بالکل جائز دویم مباشرت د زوج زوجي سره ما تحت الازار نو د ما تحت الازار بدای چې زنګون نقطه عند البعض یا لږ احتیاط پکار دی ځکه قبیل غیره دا حرمت راغله لیکن قبعت راغله ذکر غیر پوج باندې راغله نو دا عن میمونتا قالت ان النبي صلى الله عليه كان يباشر المرأة من نسائي شايزوا لیکن اذا كان عليها ازار قالت مرتن یباشرها بیا مباشرت کوي زوج مزاجعت کوي زوج دی حاجی سره نجایز ها تر تجربه کې باب تعال قاعده نه چلیږي اتقاضا کدا لفظ عائشه رضی الله عنها نه ثابت نه ده نو بیا خو خیر ده شاز وغیرہ سره وای پښوی او د عاشر ذلنان ثابت وی نو قواعد د صرف نه نه وی د فصاحو نه جوړي پښوی او عاشر ذلنا ډیر بلغ فصیح وا به د قاعده ته د سر ضرورت نشته کلفظ د عاشر ذلنان منصوص وی نو بیا دې د قاعده خلاف شو قاعده ول خلاف شو قواعد خود دې نه جوړيږي قواعد بر الاسمان نه دي نازل شي خو قواعد دغه د فصاحت او د عرب له جوړي بیا اړو زرن ها کدا لفظ راوی ذکر کړي او عائشه رضی الله عنها قول نه ده بیا ته تعویل وکړو دا شاذ ده نادر ده اتخذ شاذن دا هم شاذ شي وبه قال حدثنا مسدد من سمع كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده او د نبی رسول الله بدن مبارک تا یا د نبی اسلام جامع مبارک تا زما د محیز چته ورسیدا ناغه ځای به وینځلا په ټول جامه وینځلو تاجر نشته هغه به ځای به وینځل او بیا پاره کې به موضوع کړو فإن أصاب مني شيء غسل مكانه لم يعود تجاوز نکل بغیر د غسل دا موضعنا چې کوم ځای د اصابت د دم شی او هغه ځای به وینځل دا ځینې چې ټول بدن وینځل یا کپڑے ته کوم ځای تورس دا ځای به وینځل لم يعود او ټول کپڑا بنوي ځل دغه حسابت د نجاست ټیک شو او کا دا فین اصابه هو زمير غصاب ته نه راځي نبی اسلام بدن ته راځي بیا فيه نه پر ثم يصلي زما په خبر پوه شو کنه اصابت دم د صوب النبي ناغ ځای وینځل ثم يصلي فيه په جامه کې او اصابت فین اصابه بیا فی نه ده پکار وین اصاب تانی صاب منو شین غسلا عذابون مکان ولم یعودو ثم صلا فی بیا د ټول کپڑا د نوې ځل بیا پاره کې مذکور نو دا فیه چې ضمیر بدن ته راځي شي بیا فیه نه ده پکار ها کپڑے ته شي نو ثم صلا فی بیا پاره کې مل شو کله مونږ کې یوې ته هیز راشي او د خځې خاون یو جامه ده بستره ده بړستنې دی بل شته ده نه یو کمبل لري بل سیبي ده نو د یو بستره کې ودې کېدل جایز که غیر جایز قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نبی اسلام په فعل باندې تا خبروم ان مزاجات جائز دی دخل ليلا وانا حائز نبی اسلام دا جوش په زائز او فمزائل مسجده تانی مسجد بیتی یعنی کور کې کوم جانماز وی کور کې د د مزایوي الته نبی له سلام شروع کړو فلم ينصرف نبی له سلام واپس شو حتا غلبتني عيني زما سترګې په ما باندې غالب شي او د شوم واوجع البرد او نبی اسلام لا درمن کړ یخنی مدینه منوره کې یخ ډیر وی او نبی اسلام ډیر ساړو شو ازما استری کې پټی شوی فقال ادنی مني ما تر دې شه د پاره د مدافعت د سردې لپاره صلی الله علیه وسلم ګرم شو نبی اسلام والا مود شو نو مزاجات ما مزاجات الزوج زوجی سره کشف سره هم جایز دی نو بیا د دې جامه وینو خو په طریقې اولا جایز بهرحال مزاجات د زوج زوجی سره جایز دی خدا حدیث انتهای ضعیف دی دا روایت نوی وینا دا روایت کې نفسي انتهای ضعیف روایت دی او مزاجعت د زوج زوجي سره په حالت الحج کې جایز دی مزاجعت بالکل جایز مباشرت ما فوق الازار پاس د جامعنا بالکل جایز خو فی نفسی تغروات ضعیف دی بیا جواب مونږ کی نو ما ته ته پرې دې ځکه نه ځان کړول غواړي جواب ګوره په خپل جوابونه کی نو دا حدیث د ما سبق د حدیث بالکل خلاف مزاجات د زوج زوجي سره جائز دی مباشرت ما فوق الزار جائز اوس دا حدیث بالکل خلاف راځي مال چې حیز راغی نزلت عن المثال على الحسير بیا د نبی اسلام سره په بسر باندې نو دي کېدم لاندې په پوزي باندې بودي کېدم حالانکه مزاجت بالکل جائز دی مباشرت ما فوق الازار جائز دی فلم نقرب رسول الله صلی الله علیه وسلم زنن ذکر دم نبی اسلام تا ولم نتن منه نن ذکر دم نبی اسلام تا حتا نطهورا سو پوری چې زپاک شوی نه ما حدیث ما سوا د حدیث خلاف شو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل ما سبق بالکل خلاف شو د دې روایت خلاف شو مطلب اسلام نه قرب دې کار مراد ده هغه وجدا ان النبي كان اذا اراد من الحائط شيئا القى على فريا صوبا نو مطلب دا چې مباشرت ما فوق الازار باندې بل اسلام کول ان دوت به کول قربان به کول ما فوق الازار مزاجعت به کول دا جائز دی دا د جهنم د جوش نه دی نو چې کله یا مرنا فی فوی عیدنا او د جوش د هیز حالت کې موږ له بهیز راته نو موږ ته امر قرآن نتذیرا یعنی جامه واچوي ثم یباشرونا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مباشرت کول ما فوق الازار خو یو خبره ده عاشر زلانا فرمای د د حاجی سره مباشرت یو ځای کو د کېدل جامو کې جائز جائز جائز لیکن و ایوکم یملک اربو اربو کوم یو د تاسو نه چې طاقت لري د خپل د حاجت کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یملک اربع و اربع نبی علیہ الصلوۃ والسلام طاقت لره د خپل حاجت په کنټرول باندې تاسو په طاقت نه لرئ په کنټرول باندې اجدانش ایقا واقع نشي نو دا احتیاط دی مباشرت جائز دی نبی اسلام به کول ما فوق الازار لیکن هو یملک ایربه وانتم لا تملکون ایربه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د حاجت باندې داغه دسترسو د نبی علیہ السلام از دانش تاسو نقصان کې واقع نشي اجتناب بهتر دی اجتناب بهتر حرام کې واقع نشي وایو کوم یملک ایربو کما کان رسول الله یملک ایربو عدم تکفیر کې احتیاط دی ځکه تابع لري ده لیکن حرام یقینا دی ځکه دا د نص سره ثابت شي د منصوص د حرمت